سورة الفرقان دا سورت چې شروع کو د دې سورت نامه د فرقان ډېر ښکلی اثر کوونکی سورت دی چې سړی په اخلاص ورته توجه وکړي بلکل د حق او د ناحق د جایز او د ناجایز دا ټول فرق د تکیږي مکی صورت ته زیات زور به پدې کې په اصلاح د عقیدې وي خاص کر د الله تعالی په توحید باندې د الله تعالی توحید باندې به زوري د هغه قدرتونه به بیانیږي دا به بیانیږي چې هلکه برکت دهنده خیر او برکت ورکوونکی هغه الله دی نو د الله توحید به بیانیږي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات بکیږي چې دا په حق پیغمبر دی بعضې بدعملو د رسول الله په رسالت باندې اعتراضونه کړي دي قران مجید برا پاسی او هغه اعتراضونه برا نه خلک او بیا به د بیل بیل جواب ورکي چې هغه د کافرو د رسول الله پر رسالت باندې کوم اعتراضونه او جوابونه به ورکي تبارک الذی برکتی دی هغه الله برکت خیر کثیر ته وایي الکه د خیر کثیر خزانی الله سره دی تبارک الذی برکتی دی هغه الله نزل الفرقان چې هغه رالیږلی دی قرآن مجید دا دعوه شوه چې برکت برکتی دی الله دلیل دا غي څه دی وی ګوره که پویږي پوه شي که نه پویږي دی ته وګوره دا د خیر او د برکت دا قرآن چې د خیر او د برکت خزانه ده دا چا را لیږلی ده چې دا دومره خیر قران کې الله یې خې نو خدای خبر چې هغه سره بسونه خیری نزل الفرقان هغه الله چې هغه راولېږه قرآن مجید علی عبده په خپل بنده باندې الله چې قرآن په خپل بنده راولېږه د څه دپاره لیکونه چې شي دا بنده لیکونا چې شي دا بنده مراد د بنده نه پیغمبر علیه السلام دی للعالمین د پاره د ټولو مخلوقاتو نذیرا يرونکي معلومه شو دا خبره چې رسول الله سره د خاص خلکو د پاره نه دی راغلی ښه د للعالمین د پاره د تمام مخلوقاتو راغلی دی عرب علما عجم علم مخکنو له ورستنو ټولو له لیکونا چې شي دا بنده للعالمین د پاره د مخلوقاتو نذیرا يرونکي الذي هغه الله له چې خاص داغه د پاره دی ملک السماوات حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې د اسمانونو حاکم هم الله دی د ځمکې حاکم هغه هم الله دی په دې کې رد په یهودو په عیسیانو او په بعضې مشرکانو دی ولم یتخذ او دغه الله ندی نیولې د خپل ځان دپاره ولدن اولاد لکه څوک حضرت عزیر وی څوک عیسی وی څوک ملائکی وی ولم یکن له نشته دی د دغه الله د پاره شریک هیڅ قسم شریک فی الملک په حکومت کې وخلق کل شیء او الله پیدا کړی دی هر یو سیز وخلقه او الله پیدا کړی دی کل شیء هر یو سیز خو جلالین وسره یو معنا کوي ډېره ښکلې نکته دلته جلالین بیانوي د مخالفینو چې څخه اعتراضونه کوي هغې جواب دی الله پیدا کړی دی هر هغه څیز هر شی وی مراد د هر شي نه کم شی دی هغه څیز دی چې د هغه قابل د پیدا کولی مراد د هر یو سیز نه هغه سیز دی چې هغه قابل د سی د پیدا کولو قابل د پیدا کولو سوکی چې په هغه باندې عدم راغلی نه نشتی د نشنه بیا شته کې اوس دا نه دی دا موجود دی نو ته داسې نشې ویلی دا زه پیدا کوم خو جوړ دی پیدا دی وی الله پیدا کړی دی هر یو سیز هر سیز مخلوق شو نو ما وی مراد د هر یو سیز نه هغه سیز دی چې هغه قابل د پیدا کول وي جلالین استاد وی قابل د پیدا کولو هغه چې هغه باندې مخکې عدمي دا مې درته ځکه ووی جلالین استاد دا ټکې ځکه کوي دا مسله ډېر اوږده داسې لنډه درته وایم ځینې خلک وایي چې په کل شی ان کې خو الله هم راغی که نه شی هغې ته وایي چې موجود دي الله موجود دی که نه دی نو خو بیا هغه هم شی شو نو مطلب دا دی چې الله هر شی پیدا کړی دی نو دې نه خو معلومیږي چې الله مخلوق شو نعوذ بالله د هغې جواب ما وی دا دی چې مراد د شي نه هغه شی دی چې هغه قابل د دغې د پیدا کولو وي او الله قابل د پیدا د پیدا کېدو نه دی خو په خپله موجود دی نو هغه به څنګه هغه شي پیدا شي فقدره او بیا یې اندازه کړی دی تقدیره په اندازه کولو سره هر یو څیز الله پیدا کړی دی خو بې ډنګه نه الله پیدا کړی دی هر یو څیز او فقدره بیا یې اندازه کړی دی تقدیره په اندازه کولو سره اندازه کول دوه طریقې دي یو دې ساخت الکه رنګ او ډول به څنګه د هر یو شي خپل اندازه ده او بل دا دې کار به سي مطلب به سي مقصد به سي هغه وته نه کړه مثلا انسان دی د انسان یو خپل ساخ دی دانه چې شپارس ګز اوچت دی هغه منارې عمره بیا بد ښکاري خد انسان یو دغه دی داسې پوزه کم ځای کې لګول پکاري خوله کم ځای لګول پکاري سترګې غوږونه او د انسان سره سونه پوزه لایقه ده او د انسان سره سونه خله لایقه ده ور د سره خپل اندازه ده اوس غوا ده د غوا خپل اندازه ده د هغه بدن مطابق د غوا پوزم ده او د هغه بدن مطابق د غوا خلم ده او د هغه بدن مطابق د غوا د غم دی غوګونه اوس که دغه شی نه انسان ته ورکه بد ښکاری یا د انسان هغه ورکه هم بد ښکاری نو الله ار یو سیز میږي ته ګوره د غم خله ده د هغه هم پښې دي خو د هغې خپله اندازه ده اوس که د میږي دا نه خپې وي لکه د انسان بیا غیر مناسب و بیا به په دې خپه کې پاس ځوړند وي نو بله دا دی چې بیا یې ورته خپله ذمهواري حواله کړې ده توت استاده ته به توتان کې ښه واتخذو او دی مشرکانو نیولی دی من دونه بغیر د الله نه الهتن خدایان څوک وای زمون خدای لات ته او څوک وای منات ته او څوک بل وای څوک بل وای الکه څوک چې معبود او خدای وی کنه نو معمولی کار دا دی چې به خالق وی نو دی لات چرته څه شی پیدا کړی دی منات څه شی پیدا کړی دی چرته مچ پیدا کړی دی ماشی پیدا کړی دی لا یخلقون غیب پیدا نکی شی انس شی بلکې الټه دوی پیدا کیږي وهم او دوی چې دی یخلقون دوی پیدا کولی شي ولا یملکون او دوی قدرت نه لري الک لات او منات خپل ځان ته فایده نشي رسولی د خپل ځان نه ضرر نشي لرې کولی نو چې ته ورته وایې یا لات را مدد نو هغه له تا ته به څه په مدد راورسي ولا یملکون او دوی قدرت نه لري لانفسهم د پاره د خپل ځانونو ضررن د لرې کولو د ضرر ولا نفع او نه د حاصلېدو د فیدې ولا یملکون او نه دوی قدرت لري موتن د مړ کولو د چا د سا اغستلو ولا حیاتن او نه د ژوندي کولو ولا نشورا او نه د روچتولو د قبرونو نه الله په دنیا کې په بیسا کې سا چي د سا والا نه سا واخلي پرز د قیامت به دا خلک د قبرون روچت کی لیکن دوی ولا نشورا او نه دوی طاقت لري د روچتولو د قبرونو نه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اعتراض به کافرو کو په قران اعتراض دا پر رسول الله باندې اعتراض دی ښا نعوذ بالله دا قران دا د الله کتاب نه دی دا درو خبرې دي او د پیغمبر د ځانه جوړی کړی دي نو چې پیغمبر ته درو دروغجن وي نو خو مطلب دا د انکار د رسالت نشو وقال الذين كفروا او وی هغه خلکو چې هغه کافرانو سی وی ان هاذا نه دی دا قران الا افکو مگر دا دروغ دی او نفتراه دی پیغمبر د ځان ویلی دی و اعانه او امداد کړی دی د دې پیغمبر علیه په دې قران باندې قوم اخرون قوم نورو کافرو به وی دا يهود ندی دا راضی او دی پیغمبر ته دا قصې کوي دا د هود علی السلام قصې او دا د بل او دا د بل دا قصې وته کوي نو دی بیا په عربی ژبه کې مونږ ته بیانوي نو دی به وی چې د سره امداد کړی دی یو قوم نور خدای هم دسې دسې کا نو یهودو څنګه د رسول الله سره امداد وکړه خو د دشمنان دي فقد چا او یقینا دوی راتل کړي دي ظلمن ظلم ته وزور او دروغ ته وقالو او او وی دی کافرو نعوذ بالله اساطیر الاولین دا دروغ کسی دی دا اولنو خلکو لکه څنګه چې د رستم او د اسپندیار کیسه هغه ټول دروغ کیسه دی خلک کوي دقه سي دا عاد او نوح علی السلام او ثمود او دا کیسه دي خا وقالو دیوی اساطیر الاولین دا دروغ کسی دی دا ولنو خلکو نکتدبها د طلب کړی دی د لیکلو د دی د چانه طلب کړی دی چې دا ما ته ولیکا نکتدبها د طلب کړی دی د لیکلو د دی قصو او فهیا دا قصې چې دي سبه یو بیګه یې ورته بل وایي چې ته هیرې نه شي فهیا نو دا قصې چې دي تمله دا ویل کیږي علیه په ده باندې بکرتن سبی و اصیل او بیګی قلت ورته وایه خدایم په خیر کې دا داسې عظیم کتاب دی بنده دا نشي جوړولی انسان دا نشي جوړولی بل ځای کې دي کنه که تاسو وایئ چې نه دا انسان جوړ کړی دی د انسان د جوړ شي مقابله انسان کولی شي تاسو هم جوړ کړئ قل ته ورته ووایه انزله الذي رالیږلی دی دې قرآن له هغې الله یعلم السر چې هغه عالم دی په پټه فی السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې پټ نه پټ شي چې په اسمان کې او که په ځمکه کې الله ته پته لګي چې پلانې شي الته دی انه یقینا د الله الکه که سړی شوی کافرو ته خبره ده نو ګورې د توبې دروازه د باندې بند نه ده انه یقینا د الله چې دی کانه غفوره هغه دی بخون کې رحیم رحم کوونکې دویم اعتراض کوي دا پیغمبر نه دی نعوذ بالله الکه ولی پیغمبر نه دی پیغمبر خو لوی بزرګي بزرګ او بزرګ څه وي چې خوراک نه کوي نو دا خو زمونږ او ستاسو په شان ډوډۍ خوري نو دا څنګه پیغمبر شو بل اعتراض به دا کو دا پیغمبر نه دی دا خو په بازارونو کې ګرځي پیغمبر بزرګي او بزرګان بازار ته ځي بازار ته نه ځي دی به دا وي خدای هم په خیر کې دا د ته چا ویلي دي کله نه کله دا ځینې خلک دي غالبا دلته مې مخکې به هم ډېرو حج نه به چې راغوي بس کار نه کوم حج مې وکړه بس نو څه مطلب دی چې ته نیک شوې نو بس اوس به نیک سړي دوکان نه کوي نه دا دکانداری به څوک کوي غله به کوي دوکمار به کوي خدای په خیر کوي چې مخکې د یو دکان کا اوس نرشه دوه دکانه کوه چې د خلکو ته فایده ورسی نو دی بم دا وی وقالو او اوی دی مشرکانو ما لهذا الرسول سدی دی پیغمبر لا یاکل الطعام چې دی خوري ډوډۍ دی خو زمونږ په شان ډوډۍ خوري نو که دا پیغمبر وي دا به بزرګ وي او بزرګان خو ډوډۍ نه خوري خدای په خیر کې دا څه وایي ویمشي فی الاسواق او دی ګرځي په بازارونو کې نو نیکان خلک او بزرګان خو دغه کې نه ګرځي بازار کې او دی بازار کې ګرځي الکه بازار کې سله ګرځي او ستاسو به هیڅ ټیپرو له خو نه ګرځي د دین د پاره ګرځي بازار کې به دی لګرځي د چې قولو لا اله الا الله تفلحو بیا به سوي لولا دریم اعتراض کدا پیغمبر وی الله به وسره یو ملائکه را لګلې وی چې د خبره کوله ملائکه برا پاسېدلې وی چې او دا خبره سې وکړه وقالو او لولا انزل علیه ولی نه دی نازل شوی دته ملک یو ملائکه فیکون معه چې شي دا ملائکه د ده سره نذیرا یرونکې دریم اعتراض به کو بل پیغمبر د الله محبوبي نو چې د الله محبوب دی نو په کارو چې د خو ورته د سرو د سپینو خزانې را لېږلې وي چې دا خزانه وسره په دا کچرو په دار سو باندې بار وي چې مونږ لیم را کول او په خپل هم خوړی وی خدایم په خیر کې چې چا سره د سرو د سپینو خزانی وی هغه د دین خدمت نشي کولی پیغمبر دی لره لیږي چې هغه د دین خدمت وکړي نو دا نه چې هغه د خزانو خدمت کوي ها او یلقا یا ولی نشی را چولی الیه دتا کنزون خزانه پکارو چې د سره د سرو د سپینو خزانه وي کدا نه وي چې الله ولا یو باغ پیدا کړی وي باغ چې په خپل هم پکې خوراک کوو منګم پکې کوو ټول بس خو اوس کو دی د دې وجه نه کابر وی چې حج لزه عمره لزه زه خو مقصد حج وګرځوي مقصد عمره وګرځوي اکثر دا کوم خلکو سره چې زی نو ټیک د دا خپل تاسو خدمتونه کوي خود دې زنه وسره پخې کا شي مکوي چې سبا خوري را باندې کوي او سبا کوي دیم چون کې د دې خلکو په طبیعت باندې پوي دي نو ورته وای دوه ټیمه د باندې به دغه کو ډوډۍ به درکو او یو ټیم به د ناشته درکو دی وسره لیکلی وي اصل وجه دا ده چې د دې خلکو خوی داسې دی هلته د خوراک کوي سکاک کوي ډیر خوراک کول پکاري د دې ځنه مقصد مګر دا وی چې سبا خورو او څنګه به دغه کو څه به راباندې خورې او څه به دغه کې بس وایه چې وروره چې څه وي بس هغه زموږ قبول دي او تکون له یا وی د دې پیغمبر سره جنتون باغ یاکل منها چې د خوراک کولې دا غینه بیا به سوي استغفر الله مسلمانانو ته به وی یقمقلو نعوذ بالله په دسې کس پسې روان یې چې د هغه دماغ کار نه کوي په هغه باندې جادو شوی دی جادو وقال الظالمون او کافرانو مؤمنانو ته وای ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي اے مؤمنانو الا رجلا مگر د یو سړی مسحورا چې پاغه باندې جادو شوی دی عقل کار نه کوي انظر الله وی وګوره کیف ضربو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 د زړه سکون اطمینان نصیب وکړي هر قسم پریشانونه الله تعالی زمونږ استاد حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دی رب ته شفا ورکړي خاص ملګری بیماران دي قسمه قسم هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته شفا ورکړي کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي د بعضې ملګرو په کورونو کې بېاتفاقۍ دي هغوی ته دعا وکړي چې الله پاک د هغوی اتفاق نصیب وګرځوي وصلی الله تعالی